دینار بیا هغه دی چې پر خپله کورنۍ یې مصرف کړې تر ټولو د ستر اجر والا هغه دینار دی چې پر خپله کورنۍ یې خرڅ کړې د دې حدیث روایت مسلم کړی دی. مینا فطری شهیدان غلطا ګلونا دی مینا فطری شهیدان غلطا ګلونا دی کله څوک نیولای دی دا د دګمریانو کور نن شنبه د 1409 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې 19 نیټه چې د 2013 میلادي کال د جنوري د میاشتې له شپږمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مو زاسي ملي اثر کلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځو د روزګان په ترینکوټ کې دښمن درې شوبلې ویجاړې تعرضي برید یې په شا وتمبول شو د فراه په بالابلوک کې د قومندان په شمول دوه ژوبل درې قتل ټانګ یې ویجاړ شو د کونړ په سرکان ولسوالۍ کې پنځه تنه عسکر مړه او ټپیان شول د فاریاب په پښتونکوټ کې د دیني مدرسې د شاګردانو ترمنځ تقریري سیالۍ ترسره شوې او د کندهار په ارغنداب کې رینجر ویجاړ پنځه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته شمډی د هر یو دښمن واړه ارزوګان شي شمډی د هر یو دښمن واړه ارزوګان شي اوس هم د خبرونو تفصیل د روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د لنډې کوسي په سیمه تېره ورځ مزدور دښمن پراخ تعرضي برید ترسره کړ چې د مجاهدینو له غاښ ماتونکي ځواب سره مخ او سخته جګړه ورسره ونښته د جګړې په پایله کې د مزدور دښمن درې شوبلې په بشپړه توګه ویجاړې او دښمن ته درنه مرګ ژوبله واوښته او برید یې په شا وتمبول شو په پیښه کې یو تن مجاهد زخمی او بل د شهادت لوړ مقام ته ورسید د فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ اړوند د ګراني په سیمه کې پرون ماسپښین درې بجې د مزدور قومندان عبدالحد په ټانک د خښ کړای شوي ماین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله ټانک په بشپړه توګه ویجاړ او نوموړی قومندان د دوو نورو پولیسو په ګډون ژوبل او درې تنه پولیس یې ځای پر ځای ووژل شول همداراز د فراه په بالابلو کې یو مزدور عسکر ووژل شو او د یاد ولایت په پشترود ولسوالۍ کې یو مهم ګوډاګی سخت ژوبل شو د کونړ په سرکانو کې پنځه تن عسکر مړه او ټپیان شول پرون سهار شاوخوا اوه بجې د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ اړوند د خنجر پوستې ته نږدې په پلیو عسکرو د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو چې له امله یې یو تن عسکر له منځه لاړ. دغه راز تېره ورځ سهار شاوخوا لس بجې نوموړي پوستې ته نږدې د دښمن په یوه مورچه کې د مجاهدینو له لوري د ایښودل شوي ماین په مټ تکتیکي چاودنه ترسره شوه. د معلوماتو په اساس په دغه چاودنه کې څلور تن عسکر مړه او ټپیان شول. د کندهار په ارغنداب کې رینجر ویجاړ پنځه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اړوند د بابا صاحب تر زیارت لاندې د رود پر پله د مزدور اردو په رینجر موټر د ویشتونکي ماین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله موټر په بشپړه توګه ویجاړ او پکې سپاره پنځه تنه مزدور عسکر مړه او ژوبل شول د زابل د شینکۍ او نبهار ترمنځ په موټریز کاروان وسلوال برید ترسره شو د زابل ولایت د شینکۍ او نوبهار ولسوالیو ترمنځ پرون غرمه دولس بجې د مزدور دښمن په هغه موټریز کاروان چې د شینکۍ ولسوالۍ مرکز پر لوري روان و وسلوال برید ترسره شو همداراز د بیرته راتګ په مهال د شمولزو ولسوالۍ د سپینو خونو او کلا رشید ترمنځ ورباندې یو ځل بیا وسلوال برید ترسره شو په بریدونو کې دښمن ته د وراوښتو تلفاتو په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي د بلخ ولایت چاربولک او چمتال ولسوالیو کې څلور پولیس مړه او ټپیان شول تېره شپه شاوخوا پنځه بجې د بلخ ولایت چاربلاک ولسوالۍ اړوند تیمورک سیمه کې په شریرو اربکیانو د مجاهدینو له لوري ناڅاپي برید ترسره شو. د معلومات له مخې د برید په پایله کې دوه تنه اربکیان ژوبل شول. دغه راز تېره شپه شاوخوا یولس بجې د یادې ولسوالۍ مربوط د مسګرو سیمه کې د اربکي قومندان عالم خان په پوسته د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو چې له امله یې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی بلخوا د نوموړی ولایت چمتال ولسوالۍ کې هم په مزدورو پولیسو د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو برید پرون سهار شاوخوا لس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند سیاګورک سیمه کې په ناڅاپي توګه ترسره شو معلومات ښیي په دغه برید کې دوه تنه پولیس ووژل شول او دوه میله کلاشینکوپونه یې د مجاهدینو لاسته ورغلل د یاد ولایت د شورتپې ولسوالۍ اړوند ارق باتور سیمه کې د اربکي قومندان سلیم په پوسته د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو خبر وايي د برید په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه دغه راز نوموړی قومندان له یو تن اربکي سره سخت ژوبل شو او یو بل خبر وايي چې د یاد ولایت د شورتپې ولسوالۍ اړوند قوقه سیمه کې په اربکي قومندان امیر قوقه د مجاهدینو له لوري د ځای په ځای شوي ماین په مټ تکتیکي چاودنه ترسره شوه د معلومات له مخې په چاودنه کې نوموړی له یو تن ساتونکي سره ووژل شو او موټر سایکل یې ویجاړ شو د بادغیس په غورماج کې پوسته پتحه یو مزدور اسکر قتل دوه ژوبل او ګڼ مهمات یې ترلاسه شول بیګا شپه یولس بجې د بادغیس ولایت د غورماچ ولسوالۍ اړوند د ابي ګرمک په سیمه کې د مزدور دښمن په امنیتي پوستې وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه پتحه او پکې میشت یو تن مزدور اسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه ژوبل شول او پاتې یې په تیښته ولاړل په پوسته کې یو پیکا ماشیندار او یوه لاسي مخابره يو ماين پاک او ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات د مجاهدينو لاسته ولوېدل. مجاهدينو ته لله الحمد هيڅ نوزيان نه دی اوښتی. د ياد ولايت د سنګ ياتيش ولسوالۍ اړوند د لودينانو په سيمه کې د مزدور دښمن په ګڼو پوستو وسلوال بريدونه ترسره شول. بريدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې تر دوو ساعتونو پورې يې دوام وکړ. د بريدونو په پايله کې دښمن ته تلفات اوښتي خو کره شمېر يې لا نه دی روښانه شوی. د نيمروز په خاشرود کې په پوسته او کمکي عسکرو جګړه شوې. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ اړوند د خیرآباد په سیمه کې بیګا ماښام شپږ نیمې بجې د مزدور دښمن په پوسته وسلوال برید ترسره شو همداراز د دښمن په هغه کومکي عسکرو چې په شوبلو کې سیمې ته راورسېدل د درنو وسلو په مټ بریدونه ترسره شول بریدونه چې د شپې تر دولس بجو پورې دوام وکړ په محل په دښمن یو چاودنه هم شوې چې له امله یې دښمن ته تلفات اوښتي د پکتیا په سید کرم کې درې اربکیان ژوندي ونیول شول پرون مازیګر شاوخوا څلور بجې د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ اړوند د لوی لارې په سر درې تن اربکیان ژوندي ونیول شول خبر وايي یاد اربکیان د استخباراتي معلوماتو په اساس د مجاهدینو له لوري د تلاشي عملیاتو په لړ کې ونیول شول او تر مسؤل ځای پورې ولېږدول شول د خوست په علي شیرو کې یو عسکر قتل او یو بل ژوبل شو پرون سهار شاوخوا اته بجې د خوست ولایت علي شیرو ولسوالۍ اړوند د ببرک تاڼې په سیمه کې په پلي تېرېدونکو پولیسو د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو د معلومات له مخې د نښتې په جریان کې یو تن عسکر ووژل شو او یو بل مرګونی ټپي شو او د فاریاب ولایت په پښتونکوټ کې د دیني مدرسې د شاګردانو ترمنځ تقریري سیالۍ ترسره شوې د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ اړوند د میاندرې په سیمه کې تېره ورځ ماسپښین په حقانیه مدرسه کې د اسلامي امارت د تعلیم او تربیې د سیمه ییزو مسؤلینو په زیار د دیني مدرسو د طالبانو ترمنځ د تقریري سیالیو لپاره یو شانداره غونډه ترسره شوه غونډه چې پکې ګڼ شمېر علماو عامه مسلمانانو او د مدرسو طالبانو ګډون کړی وو په زړه پورې ویناوې پکې واورول شوې د غونډې په پایله کې په لومړۍ دوهمه او دریمه درجه مقام ترلاسه کوونکو طالبانو ته انعامونه ورکړل شول او غونډه د دعایې په لوستلو سره پای ته ورسېده